او ترتیب د سوراتونو کې یو لسم نمبر دی پس د سوره یونس نه نزولن او ترتیبا په دواړو حالاتو کې د سوره یونس نه بعد دی ربط او مناسبت د دې صورت د مخکې صورت سره په غنو جوهاتو باندې ده یو دا په مخکې صورت کې واقعه د نوح علی السلام و مختصرا په دې کې واقعه د نوح علی السلام ذکر کوي تفصیلا یا مخکې مطالبه وا د منکرینو نه چې تاسو وایي چې دا د الله کتاب نه دی نو یو صورت راوړی دلته ترقی د لس صورتونه راوړی د دې قران په شان فاتو بعشر سور مثله مفتریات یا دا صورت د دې مثال په شان د سورته اعراف د بعد الانعام څه مطلب سوره یونس کې دلایل عقلیه او په اثبات د توحید نو په دې کې دلایل نقلیه دي په اثبات د توحید لکه انعام کې ادله عقلیه او نو اعراب کې ادله نقلیه یعنی واقعات د انبیاو دارنګي په مخ کی صورت کې رد د شرک فی دعا او رد د شرک فی تصرف او رد د شرک فی عبادت نو په دې کې رد د شرک فی علم او د فی عبادت کوي یا مخ کی صورت کې ویلی وصبر صبر کوا نو په دې صورت کې خلاصه د صورت دا صورت درې بابونه دی اول باب سلی رشتم آیت پورې دی په دې کې ترغیب دی قران عظیم ته بیا به اوله دعوه ذکر کی دویم آیت کې چې د یو الله عبادت وکړي بیا به زجر ذکر کی په انکار د قران عظیم بما په انکار د آخرت بیا به زجر ذکر کی په شرک بیا دویمه دریمه داوا بیا به دویمه داوا ذکر کی پنځم آیات کې چې هغه دا شرک فی العلم یعنی عالم الغیب یو الله دی بیا درېمه داوا دولسم آیات کې هغه به ذکر کی چې هغه د ترغیب فی تبلیغ بیا سلورم داوا چې هغه تسلی دا ولسم آیات کی او بیا زجر به شرک او بیا زیره نو نبی علیہ السلام او توی شیبتنی هود و اخواتها ز سورته هود او د دې په شان نورو سوراتونو ګډا کړم چې په دې کې ما ته حکم دی چې فاستقم کما امرتا علماء دې ټکی نبی علیہ السلام ګډا کړو چې الله وتوي چې کلک ودرېګا لکه څنګه چې تا ته حکم شوه دی کله الله وی چې دا قران محکم دی لکه دلته چې وی کتاب احکمت آیاته دا کتاب دی چې د حکمت نه ډکړې شوی دی د آیاتونه نو ټول محکمات شو کله الله پاک کوئی چې دا متشابه دی لکه سورته زمر درویشتم آیات کې راځي بعض د دین آیاتونه دی محکمات چې هغه اصل د کتاب دی او نور متشابهات دی نو دلته دا درې قسمه لفظونه رااله نو اشکال دا دی چې کله وی ټول قران محکم دی کله وی ټول قران متشابه دی کله وی بعض محکمات دی او بعض متشابهات دی نو دا خو ګډ غونې ګډ وډ غونې خبره شو نو الجواب خبره یو ده چې کله الله پاک وایي چې دا ټول قران محکم دی نو دا په دې اعتبار وایي چې د الله په نس ټول محکم دی الله پر یو ټکی پیږي نو داغه په نس محکم شو کله چې الله پاک وای بعض محکمات دي بعض متشابهات دي نو داغه مقصدی د خلکو پنيز چې د بعض په معنا او مطلب خلک پوي دی شي د بعض معنا او مطلب باندې خلک نشي پوي دی معنی او کی خلور حقیقت الله ته معلومي نو خلکو په نس چې په کم باندې دی پویږي نو هغه محکمات شو او چې کم دی مانو کې او حقیقت الله تعالی کې هغه متشابهات شو یاد شو نو مخلوق په اعتبار بعض محکم شو او بعض متشابه او هاد دی نو متشابهات په هغه مقصد دا دی چې ان د الفاظو په لحاظ سره ټول د یو بل سره یو شان دي د دغه الف با تا ساده حروف هجا چې د دین ټول قران جوړ دی او ټول لفظونه د یو بل سره مشابه دي د دیو جن چې سړی لګه حصہ د قران عظیم یاد کی نو ټول قران ورته یادېږي د لګو آیا سوراتونو ترجمه یاد کی نو داغه په وجه د نور سوراتونو په ترجمه هم پویږي بیا لګ قران په ناظر وې نور بیا د ځان چې د الفاظو په اعتبار دا د یو بل سره سری متشابه دي نو دا فرق یاد کړئ ها دا کتاب د احکمت آیاته چې د حکمت نه ډکړې شوی دی آیاتونه د دې ثم فصلت بیا چې دینو واضح واضح بیان کړې شوی دی ثم فصلت ټول قران محکم شو نو ثم فصلت بیا واضح واضح بیان شوه دی په ذکر د یو یو آیت سره یا احکمت معنا جمعت فی اللوح المحفوظ چې دا جمع کړی شو په لوح محفوظ کې ثم فصلت بیا واضح واضح بیان شوه دی جدا جدا په نازلولو کې په دې مقصد نازل شوه دی چې د یو الله عبادت وشي او هغه سره څوک شریک پیدا نشي دې د پار راغلی دی کبیر کې امام رازی لیکلی دی الله تعبدو الا الله وای په دې کې ډېر توجیهات دي یو توجیه پکې دادا چې دا الله تعبدو الا الله دا مفعول له شي د دې وجنا دا راغلی دی چې تاسو به عبادت دی او الله کوي بیا وی واقول هاذا التاويل يدل على انه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف الا هذا الحرف الواحد وې زویم چې دا تاویل دلیل دې پدې دلالت کوي پدې چې مقصود نه دی د دې کتاب شریف نه مګر دا یو ټکی چې هغه سره د یو الله عبادت فکل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر بس هر هغه څوک چې هغه خپل عمر صرف کړ د دینه بغیر نورو مطالب ته او پای کې وخت خراب کړ نو هغه توانی دی او نقصانی دی د الله طرف ته راوګرځي او داغه تابعداري شروع کوي تاب یتوب معنی درا ګرځیدو نو د الله نه بخنه مو غواړي او دارنګي هغه ته راوګرځي داغه طاعت کوي یا استغفار دې کې طلب دی او توبه دې کې سعی او کوششي نو د الله نه طلب مو کوي د بخنه او بیا د نیکو اعمالو کوشش وکړي یا استغفار من الذنوب الماضیه د تیر شو ګناونو بخنه وغواړي او توبه چې آینده کې د نکیږي نو هغه نم توبه وباسي یا استغفار من الصغائر د لوی وړو ګناونو نه بخنه وغواړي او توبه من الکبائر د لوی ګناونو نه توبه وباسي بیا توبه و باسه د الله تا یمتعکم متاعن حسنا سک بدر کی تاسو تخسک خيستا متاع حسن څه شی دی متاع حسن په ټولو کې خيسته خبره دادا چې یا خو ته مراد د جنت هغه سکه ده چې الله رب العزت به تاسو جنت ته دننه کی او یا دادا چې دنیا کې بدر الله خيسته ژوند درکې خيسته ژوند دې ته نه وي چې خوراک ډيري او سکاک ډيري خیسته جون قناعت بالموجود او ترک الحزن علی المفقود چې کم شی موجودی غنا نو پاغي به تا ته صبر نصیب کی او چې کم نه نو پاغي به خفغان نه ډیر خلک داسې دي پیسې وسره ډیری خو سوچونه دومره ډیری چې د شپې خوب نه ورځي ولی دکې صبر نه په موجود باندې او په مفقود باندې د ترک حزن ماده نه دیو یره نن ډیر خراب کار شو ولی په لکونو پیسې به ګټلی او پلانې سیز نه هغه مې لاسونه وته یار بس هغه پس ډیر خپایم نو ټول شپه سوچونه فکرونه کوي او د غریب مالدار ډیر دی خو اوګه د غریب نم ډیر دی ولی چې دکې الا حين يستغشون ثيابهم خبردار کوم وخت چې دای ځان پټي په خپل جامو کې يعلم ما يسرون و ما يعلنون پويږي الله پاره چې دای پټي او پاره چې دای ښکار کوي یقینا د الله په دې پرازونو د سينو د دې څه مطلب دی ګڼ اقوال زاد المسیر نقل کړی دي یو دا چې اخنس ابن شریق دا یو منافقو دیبه د نبی علیہ السلام سره کې ناسته پاسې ده او نبی علیہ السلام ته وی چې زماري په خدای قسمی چې زما تاسو سره ډیره مینا ده او پړې کې به مینا نه و بلکې بغض بو نو الله وی ګورا پسړه کې چې سپټې نو زپاغه پوي ما یا څه خلکو چې هغه په باتروم کې ځان چې دینو نخ کارا کوي منګه الله ویری نو الله وی چې تاسو خو چې جامو کې پټیم نه ماته ښکاری یا دا د منافقانو باره کې راغلیو چې نبی علی السلام به د دې په خوا تیرېده نو دا سینه به تاو کړه او شاب کړه نبی علی السلام ته سر به خطه ک او مخ به پټ ک چې نبی علی السلام ما و نه دی الله وی چې غم نه نه زه خو مينم کنه یا سخلو کو چې داغه زیات دشمنی و د نبی علی السلام سره چې نبی علی السلام به کله قران وی نو دای بچ دې نو سینې تاو کړې سرونه به ښکته کړل ځان به په جامو کې راون غخته د د پاره چې د نبی علی سلام نه لری شي او د आवाज و نه وري نو دا ټول ته شامل دي الا خبردار انهم یسنون صدورهم یا سلورم بل پکې دام ده دا چې مشرکین به سلام خلاف مشورې کولې نو جامې به دا دروازې به بند کړي پردې به راکته کړي دیوی به مړې کړي و چې تیار کې به خبرې کو چې د پیغمبر علی السلام ربم خبر نشیرانه چې هغه ته وਹੀ را نشي الله وتوي چې زه تاسو په ټولو حالاتو پوهیم ټولو ته شامل دی بس خبردار یقینا دی تاوی خپل سینې د دې لپاره چې ځان پټ کی د دې پیغمبر علی سلام نه یاد الله نه خبردار حين یستغشون ثيابهم کله چې دی ځان پټي په جامو خپلو کې پویږي الله پاره چې دی پټي او پاره چې دی ښکارا کوي یقینا د الله پاک په واده پرازونو د سینو باندې چې کمزې کې دا وخت تیری او مستودع چې کمزې کې مړکیږي یا مستقر قبر مستودع زید امانت کې خودو جنت یا جهنم الله تدار چا پته ده به کمزې کې مړکیږي او بیا به د جنت لذي کې جهنم لا یا مستقر ارحام الامهات مستودع هغه چې دینو دنیا دا الله د غزاد چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکا فی سته ایام په اندازه د شپږو ورځو کې وکانا عرشه علی الماء د عرش د هغه په بو باندې دا سند غینې چې لاندې وبدي او د پاسه په عرش دی علما وی د دې داسې مثال لکه السماء علی الارض اسمان د زمکه د پاسه دی نو دا سنه ده چې زمکه باندې پروت دی او صوب کم ځای کې اسمان چرته ده او زمکه چرته ده نو د عرش د هغه په وبو باندې ان د وبو د پاسا کما یلیق بشانی یا د عرش د هغه په وبو باندې د کی اشاره ده د قدرت ته چې د یو حکومت هم په اوبو باندې چې د حکومت نه او بخپل خوخه باندې زی دا الله په اوبوم تسلط دی ا کولې شي چې بن ورته وتړي خدا سي نشي کولای چې بغیر د نیرا بغیر د لختی بغیر د بلس دا یا رواني کی یا ایثاری دا الله کولای شي د دې سمندرونو نه اوچتی کی وریازو تا په وریازو کې ایثاری کړی او چې کله وغواړي نو راوي وری او چې س الله او ته حکم کینو هغه کوي دغه شان دا وبم په دې ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت کچرت تو وای چې تاسو به پورته کولای شي پس د مرګ نه خامخا ویغه کسان چې کوپر کړي دي ان هاذا الا سحر مبین نه ده دا مگر جادو د ښکارا یا دروغ د ښکارا سحر په معنی د کذب کافرانو دا دروغ دي ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده زجر کورستو کومنګ د دینه عذاب تر یو وخت معلومه پوری تر یو نیټه معلومه پوری نو خامخا وای دی ما یحبسه سشی بن کړه د دی عذاب لره خبردار په کوم مرز باندې چې براشي د عذاب دیتا نه به یړولې شوی د دینه او نازل بشي په دیما سزا داری کانو به یستهزئون چې ودی پای پوری چې ټوکی کولی ولئن ازقنا الانسان منا رحمه پدې کې د انسان هغه ناکار صفاتونه الله ذکر کوي زجر د پاره کوسه کومنګ انسان ته د خپل طرف نه رحمتن نعمت ثم نزعناها منه بیا لري کو دا نعمت منګه دا غنا انه لا یئوس کفور یقینا دا انسان خامخه لا یئوس من الله دا الله نه نا امیدای کفور ناشکری دا الله د نعمتونو تبنه چې په دا الله چې احسان کړو یا نا امیدې د بوتانو نه وې دې مسنه شي کوله او نا شکرې د الله د نعمتونو او کوسه کومنګه د ته نعمتونه بعد ذره پس د تکلیف نه مست هو چې رسیدل او دتا لا یقولن نو خام خابیا دی وای ذهب السیئات عني لاړل تکلیفونه زمانہ د پلانی په برکت نو شرک شروع کی د بازه غ خبرو چې وਹੀ کولې شي تا ته وزایقم به صدرک او تنګیدون کی پاغي استاسینا اي یقولو د دیو جن چې دی وای لولا انزل علیه کنزن ولی نشی نازل اوله په دی نبی باندې خزانه او جاء معه ملک یا ولی نشی رات له د سره پرشتہ او انما انت نذیر یقینا ته چې ده نذیر يرونکې ستا کار يرول دي مخکنو پیغمبرانو پشان او کدا خلق تا ته تکذیب کوي نو ته صبر کوي لکه مخکنو پیغمبرانو چې صبر کړو والله علی کل شیء وکیل الله پرشد ذمہوار ام یقولون افترا زاجر په انکار د قران اي وای دی چې د ځانه جوړ کړي دی د پیغمبر علی السلام دی قران لره مخکې زجرو په انکار د رسالت او د معجزاتو دلته زجر په انکار د قران اي وای دی د ځانه جوړ کړي دی پیغمبر علی السلام دی قران لره وای راوړې لسورتونه په شان د قران د ځانه جوړ شوی ودعو من استطاعتم من دون الله راو غواړی سوک چې تاسو طاقت ما سوا د الله نه ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی لس صورتونه زکا لس قبیله وی و یو یو قبیله یو یو صورت راوړی او ما مخکې اصول کې تاسو ته ویلو چې اول د ټول قران مطالبه وا چې هغه نه منلې نو بیا د لسو صورتونو وا چې هغه و نه منل نو بیا د یو صورت وا نو چې هغه مو نکړې شو نو بیا د یو آیت شو چې هغه و نکړې شو نو بیا د یو خبرې شو یو هم نه دا کړی فیلم یستجیبو لکم که چرته دی قبول والے و نه کستاسو د پاره یعنی دا صورتونه را نه وړل نو قولو لهما دی توای مومنانو فعلمو چې پوه شي کافرو انما انزل بعلم الله یقینا نازل کړی شوی دی دا قران په علم د الله و الله اله الا هو او نازل شوی دی په دې مسله چې نشته دی بل لایق د عبادت مگر دغه یو الله دی فهل انتم مسلمون اي تاسو غاړه کې خودن کې ان غاړه کې د الله حکم ته من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها التزهید فی الدنیا من کان یرید الدنیا سوک چې وی چې غواړي دنیا من کان یرید الحیات الدنیا سوچی چې غواړي ژوند د دنیا په خپل عمل وزینتها او خایس د ژوند د دنیا او اخرت نه غواړي نو وفي الیهم اعمالهم پورا باور کومنګه دیتا اعمال د دی فیها په دې دنیا کې اعمال ان بدلی د اعمالو وهم فیها لا یبخسون او دینه په دې کې اس کمه نشي کوله خو اخرت کې به ګوره بیا جنت کې حصہ نه اولایک الذین دا کسان دی له سلام فی الاخرته الا النار چې نه به د لپاره په اخرت کې مگر وره دینه خو یا مراد کافران دي چې داغي مقصد صرف دنیا ده او اخرت لایس تیارې نه کوي نه ایمان راوړي نه عمل کوي الله وی چې څوک دی دنیا کې صرف دنیا پسې دی لکه کافر او بالکل نه ایمان راوړي او نه اعمال صالحه کوي دنیا به ولا خډې راور کو خو اخرت کې به صرف ور ورکو بیا نور صدل نشته کافر لا بغیر د ور نه بل څه نه او یا د دې آیت نه دام امکان لري چې نو چې کم مؤمنان دا بل واچو غیر دا الله رب العزت وای چې چې څوکم په خپل عمل باندې صرف دنیا اخلي او اخرت له تیارې نه کوي نو د دې کسانو چې ده بلو بس دواړه شور نه اوس برابر کړه د دې کسانو الله بدای له دنیا ورکی خو آخرت کې به بیا جنت کې د دې حصہ نه ولی چې دې په خپل عمل صرف دنیا حاصله کړه او یا علماوی د دین ریاکاران مراد دي چې کم خلک ریاکاری کوي ځان خي نو هغه هغه عمل خلق ولید خو آخرت کې بدایلا څه بدله نه من کان یرید الحیات الدنیا سوک چی چی غواړي ژوند دنیا خپل عمل وزینتها او زینت ده دی نوفی الیہم پورا بدلی باور کو منګا غی ته اعمالهم د اعمال د دی فیها پدې کې وهم فیها لا یبخسون او د دینه په پای کې کمې نشي کوله اولائک الذین دا کسان دی لیس لهم فی الاخرۃ الا النار چې نه به د پاره آخرت کې مگر ور وحبط ما صنعوا برباد دی هغه چې دوی کوم اعمال کړیو وباطل ما كانوا يعملون او باطل دی هغه چې ودی چې کوم عملونه کول افمن کان علی بینه من ربه او مخکې ته د موسی علی السلام کتاب تورات تیر شوی دی په تورات کې هم د قرآن تصدیق موجود دی نو بیا دی کې بیا د شخص خبره پاتې شتا نشته ایبقا فيه موضع شبهه ایا بیا به پدې کې پاتې شي زید شبهه او د شک پوښوي دا ګرام کې ختم کول یو توجیه خدا شو دوی مدا افمن کان نه مراد سوک دے عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا د يهودو ملاو او د ایمان راوړو او بینه نه مراد چې ده واضح دلیل ده د برهان ده او د شاهد نه مراد ده قران ومن قبله کتاب موسی او مخکې داغه نه ده کتاب د موسی علی السلام د کتاب موسی نه مراد شو تورات عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د پخپلم په واضح دلیل دی خبره حق کوي قران هم د شاهد دی او گواه دی او د دنه مخکي د موسی علی السلام کتاب تورات کې دا خبره ده هغه تصدیق کړي نو بیا د د په خبره کې بس شک پاتې شي یاری او مومن ته مراد کې دی شي چې هغه په واضح دلیلی او قران داغه تصدیق کوي او تورات کې هم د قران تصدیق موجود دی فنار موعده پسور وعده دا غدا الله به ورته دن کی فلا تکو فی مریت منه پس مکه غت په شک د دې قران نه یاد عذابنا انه الحق من ربک یقینا دا حق دې طرف درپستانه لیکن اکثر د خلقنا لا یؤمنون ایمان نه لري ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا زجر مع التخويب چې دای دروغ ویلی په خپل رب باندې خبردار لعنت د الله دی په ظالمانو هغه کسان چې بندي خلق لره د الله د لارې نه او لټي غیلره کوګواله او دی په آخرت باندې دی کو پر کون کی دغه کسان لم یکونو معجزینا ندی بچ کیدون کی د الله د عذاب نه وما کان لهم من دون الله من اولیاء او نبی دی د پاره ما سوا د الله نه سوق دوستان یضاعف لهم العذاب د چن بشی دی د پاره عذاب ما کانوا یستطيعون السمع نو دی دنیا کې چې طاقت لره دا اورې دو د قران وما کانوا یبصرون او نو دی چې لیدې حق لره دغه کسان دي چې تاوان کې چولی دي خپل ځانونه او رب بشید دیناغه چې ودی چې کم دروغي جوړاول لا جرم خامخا انهم دی یقینا دی فی الاخرت په اخرت کې هم الاخسرونم دی بی تاوانیان ان الذين يقيننا کسان امنو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات عملونه کړی دي نیک واخبتوا الى ربهم او عاجزي وکړل خپل رب ته اولایک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي دی په دې اور کې همیشئ او کونډه د حق دا اورېدو نه مؤمن لیدون کې دی د الله د وحدانیت دلایل ویني او سمی دی د الله د وحدانیت دلایل اوري هل یستویان مسله برابر دي د په مثال کې نو استبهام انکاری دی چې بالکل برابر نه دی افلا تذکرون یدمر تاسو پندو نصیحت نه لای یعنی د انبیاء علیهم السلام وو واقعات دا متعلق دي د درې واړو داوو د صورت سره په طریقې د لف نشر مرتب بیا په اخر کې با په نلس آیاتونو کې د دې سلورمه داوی متعلق آیاتونه راشي بیا تهوی په اخروی او بیا زیر دا واقعات چې دي دا په دې کې واقعات نوح علی السلام هود علی السلام صالح علی السلام او شعیب علی السلام دا سلور واقعي به متعلقي داول دعوی سره اوله دعوه سوا العبادت لله وحده چې د یو الله عبادت وکړي واقعا د لوط علی السلام او واقعا د ابراهیم علی السلام دا متعلق ده د دوی مداوی سره چې هغه نفي د شرک په علم ده او واقعا د موسی علی السلام دا به متعلقی د درې مداوی سره چې هغه د څه ترغیب فی تبلیغ دا الله دین خلکو ته ورسوي او بیا تسلی به ذکر کین نو دا د ټول واقعاتو کې بیا دا تسلی شتا دار نبی واقعا کې د مبلغ د پاره تسلی ده اول واقعا د نوح علی السلام او د نوح علی السلام واقعا په دې صورت کې تفصیلا ده الله وی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه په تحقیق سره لګل او مونږ نوح علی السلام خپل قوم ته فقال فسغویلو انی لکم نذیر مبین یقینا زستاسو د پاره يرون کې مخکارا الله تعبدو الا الله دا چې عبادت مکوي مگر دی یو الله انی اخافو ګور د غیر الله د عبادت نفي عبادت به دی الله کې دا یو نه ویل چې او عبد الله د حصر کلمه دی لراوړي چې عبادت کده الله ستا واسطه لکه کډیر کې خود غیر الله به بالکل نه کې الله تعبدو الا الله دا چې عبادت مکوي مگر دی یو الله انی اخاف یقینا زیریګما علیکم پتاسو یریګم یعنی پویګم پتاسو د عذاب درځي الیم درناکنا فقال الملأ الذين كفروا من قومه فسوی اغه غټانو اغه کسانو چې کفر کړو د قوم د دنا ما نراکا الا بشرا مثلنا نوی نو منګه تا مگر بنده زمنګه ونه کې د کاپیرانو غټ اعتراض دای وې دا نبی خو بشر دی انسان دی دویم اعتراض داو چې ستا سمره تابعدار دي نو دا ټول هغه کمزوري خلک دي چې هغه په دې کلی کې څوک په یو من اورجو کې نه حسابي وای د دې سه حیثیت نشته نو بعد یې رائے سرسری رائے والا دي وما نرا او نوی نو منګ لکم ستاسو د پاره علینا په منګ من فضل سو غورواله تاسو موږ نه پس غوړی جیداد مال دولت ارس زمنګ سیوا دی ډله زمنګ سیوا ده بل نظنکم کاذبین بلکې موږ ګمان کو پتا سو دروغ جنو تاسو دروغ وای قال وی نوح علی السلام یا قوم زما قوما ان كنت على ارائتم خبر را کما ته ان كنت على بينه من ربي کيما ز په واضح دلیل باندې طرف درب زمانہ بینه دلیل واضح یا بینه معنا معجزه رب را له معجزه را کړی و آتانی رحمتا من عنده او را کړی ماته مې ربانی د خپل طرفنا رحمت نه خو یا مراد پیغمبري نبوت را کړی او یا رحمت علی الخلق الله رب العزت صحیح ده دغه نه تبیل کا یو منټ لک صبر وکړئ د لوسپیکر لک چیک کوو